به وشي به ته ولګې دا دې ورځې قضا نشته به باندې له وجود الصوم فيه ځکه چې رجا پښې موجود ده تر وخت خورې وو یاد یا کړه د رجې کنه بیا خلې باندې خورو کې اند کړه شو کې اند کړه کنه سباتانو کو بهوش شو ا ب و ش ي خ و س و س ر ا منافي نه ده خروج سره بلکې پناه کنه کلا کړو خروکې چوکې نه خو یې ویستلو ان یاد مسله وه چې کنه نیاد ته ځکه چې بهوش سړی نیاد نشي کړی خو دا خو ستر وخت یې کنه و خو رېږو ستر وخت یې ورژن یاد کړه ده د وجه د وجود د رژنه په دې ورشه رژه په موجوده ده وول امساک المقرون بنیه چې امساک ته د مفترات سره سانه او متصل د نیاد سره رژه خو دینه عبارت ده او دا شی په موجود دي دا څه په دې کېږي کنه چې دا څه پته لګېږي چې دو د نیت کړه ودرېږي دا هسې که نه په پټه خوله باندې بېهوشه شو هېڅ په وتې نه بجې باندې بېهوشه څه پته لګېږي چې درې ژاوه که نه وچ اذي ظاهر وجود فيها وجودها منه ظاهر وجود د نیت ته د نه مسلمون ده د نه رب د چرژې نیولې نه بیا د نیت ته د رژې کړه وی کنه ظاهر وجود د رژې ده د نیت ته د نه نیت پکړه وی ظاهر داستو ان نن ورځ قضا خو نشته په ځکه چې نن خو رجا رېګه ورسره وقضا ما بعده او قضا به وروړي د ایګه ورځ چې دینه په سر دي به هوښ او دغه څه به هوښ شپه به هوښ په تیر شولا سبو ته به هوښ ده کنه خروق شوک نو کو به هوښ پرتا بل شپه په تیر شو بل ورځ په تیر شو کنه سمره ورځ چې په تیر شي ان را قضا به وروړي ځکه چې پاشه رجا موجوده نو کنه که امساک شته خروق شوک نو کو کنه خنیات خو نشته کنه ل ندا مې ته ځکه چې نیت ورته د وجه ور کوی د نیت نه شپه د هاسي به وشه ده کنه زه ته نه ور خبر او د رژه د پر حکم نه هر رژه د پر به کړه ګوشه ګوشه نیت کړه نیت نشه ده وان اغمي علي اول ليله منه قضاه كله غير يوم تلك الليله كيوسي تودر مزال بهوشه ده ټول رمضان به شوه ده که نه خو اوله شپه ریغ و و ان اغمي عليه که چېرې به وشیر له په ده باندې اوله لیله تېر مخه په اوله شپه د رمضان سترګه چې ډیبه شوله ولې یې ریغ و که نه خو یې دینه بعده که نه بې هوشه شو چې سترګه ډیبه شو دینه بعده بې هوش شو و د ټوله میاشت به وشره که نه د او ته ونه ورځې رژې قضا نشد باندې بکیشتا باندې قضا هو کله هو قضا به د ټول رمضان وروړي غيرت يوم تلك الليله سوا د اغه ورځ د دغه شپې نه لما قلنا وجه چې بیان مکړل ځکه چې په داسې رژام موجوده ده چې هغه امساک ته د مفترات سلسانه مکرون د نیت سره شپې خو چې کنه رمضان کې دوه ولې خو یارغ وکنه ورته به وشوا د مسلمان دا مسلمان کړه چې پر ځا پر بوند شي هغه نیت کو چې سبوت میډي رژین سي دی به کنه د رژین نیت کړی وي ګامره و دا وی چې نیت کې شته ځکه چې کنه چې رشار بوند شولا شهیدون تیر شول یا کنه قاضي اعلان وکړ چې سبوت رمضان ده شپه خورې وو نو مسلمان دا مسلمان کنه هغه د رژې نیت کو چې دا رمضان بوند شو میر به شار رژې نه سی کنه رژې نیت پکړې وی دا یو نیت کفی ده ټول رمضان دې پر د پنه باندې ځکه چې رژاد رمضان اده پر باندې ادا کېږي په یو نیت سره په مدرا د اعتکاف باندې لکه لا سره د اعتکاف کی او ته ونه شپه چې نه ورنو د اعتکاف یا تو کی بیا رښ په د پر هغه شو نیت کی وعندنا لا بد من النيت لكل يوم امیر د حنا پر مده خلاصای نشته د نیت نه د هر ورځې د پر هر ورځې ته به کنه یو غان نیت کې یا چودې په واښه چې چوده نوي چې څنګه هدي کې نیت پکې یا کنه که چوده پر تیر شي نیت پکې ليس بزمان لهذا چې هغه ټیم نه دی عبادت لپاره ادوار ورځې په میو شي واش پارو شي کنه چې هغه شپه دې دې بت زمان نه ده کنه هغه مخ سره ځا کاټ کو کنه خروکینا شي شي کې چوک شي کې کنه ټول اپ کنه پرزینه مشموت کې کنه هغه زمان دې رژین یت نوی کنه بیا نوی رژې ته کنه بیا به نوې رداوي تکي بخلاف الاعتکاف خلاف الاعتکاف ما مارکس کو کنه نیوای خو نه شي زه په زور نه پیږي ادا نه عاجز ده کنه او عقل په موجود ده زما یې رغه دو په بندشتا ده عذر ده په تخیر شي نه ده عذر په اسکات شي نه سکیت اندو او په است ده نه نیولې بند ګناګور نه ده کچې سو کنه به واسه ده به وشه ده چې کله رمضان ودی قضا ده وروړي کنه دا کنه ټول رمضان وته ده چې د شعبان اخري ورځ چې دی بهوش شي کنه مثلا سترګه نه ویډیو چې دی بهوش شو کنه ځکه چې ان یاد کې مان ده کنه او کا یو سترګه پر دی بشولا او دینه بعد بهوش لو به دی یو ورځ نه خلوص تا ځکه چې سترګه پر دی بشولا شپه شې شو کنه رمضان نه بوند شو چې رمضان نه بوند شو کنه د به خامخ یاد کړه وی چې سبو ته رژنی ولیدا دا یو ورځ په یاد باندې شو دا بکی به نسی او کچېره سترګه دی به بهوش شو ده بیا چې کنیات وکړه درې څنګه متبر ځکه چې خو ټیم درول د نیات کنه او د سترګې ډیب نه بعد چې کله رمضان هو بند شي خو رمضان بند شو نه ده نه دوی کنه خروج شو کنه کړه خو نیات نشته به به قضا وروړي ومن جن في رمضان كله لم يجزي وكم سال چې لبنا الوانه شو ټول رمضان شي ابه قضا نه وروړي ټول رمضان شي لونه دا غدا چې په شعبان شي لونه شو کنه یا د شعبان بالکل په خیری ورځ باندې سترګه نه وړي با چې دی له ونای شو کنه سترګه پر دې باشه رمضان پر باندې شو کنه رمضان چې وته شوال باندې شو هیڅ پاس وکنه یې سره ریښ شو دا ټول رمضان له ونای د کنه په دې باندې قضا نشته خلاف لمالک رحم الله امام صاحب خلاف کړ چې نه په لونی باندې قضا شته لکه څنګه چې په بهوشه باندې قضا ده هو یعتبره بالاغماء امیر دا دلا که چې سکتوین کا خارج ده کچېره کنه دا غمی شي په لازمه کې چې ته کنه قزار اورا کچېره خارج وته جوړېدلو تنګي وته جوړېدلا بيدا دې کنه اسلام هغه اصل لا کنه چې کیما چاته په عبادت څخه کنه خارج جوړېږي کنه بعد به نه سکت شي ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا اذا وسعها كنا مسكت حرج ده ا تنګي دو چې سای کنه بالکل کنه هرتوي و تربتوي ا تربتول کې په شي کنه خو بیا څه کوي کانی په شي بیرشته کنه ول اغما لا یسو بشرادتن دوته پر خدایو کې چې ټوله مې به وشه ده علي ولا ټوله مې ټوله ولای ده دا ټوله مې شکر به وشه ده خدا به ډېر ډېر دو کنه چې یو سای ټوله مې به وشه یو نه ژوند یا پوتې شي په شي هم اخو نه خرو کړی شي نه شو کړی شي کنه تقریبا یو شپه ولې ځان نه پوهېده کېږي که نه لا نه وزرده لکه خیب کسه دغه یو شپه ولې ځان جوړېږي که نه او ګنټه دوې درې ګنټې لاس ګنټې اوته ګنټې دوي نه دا د ایسه که نه عبادت ته پر خیب وزر نه ده که نه نه دې رشې دې پر وزر ده چې زه خیب یې ولوم په خیب سر باندې چوده شوله که نه ټیمبر باندې تر شوه ده بیا ورځ خیب ولوم نه دې موضوع پر وزر ده که نه هر مزه نه اند خلوص کاری دل موضوع ټیم خو کم خیر نه کوي کنه خو ټول سنوي کنه او زنه داسې وځه کنه چا په شپاور نه خو ویږدې ده خو په میاشت نه نوی په ویږدې لکه به وشي نه به وشي که چې شپاور دې مکمله وي بیا مدینه سکیت کړ او میاشت مکمله میاشت نوی دی وجه نه کنه رجحان سکیت وي رجحان در باندې وایي زکوت در باندې وایي په به وشري به زکو صدقه چا هو کده کوته په کول شرتي رضا میاشت وي او دنه داسو که چا هغه ممتد وي یو میاشت مکنه یو میاشت هغه کدل شي لکه جنون نه یو میاشت وي کنه به دا وزر ده دا المیزا سه کته وي دا رضا سه کته وي زکو ته سه کته وي کنه که یو کول وو مکمل کو سای زکو کنه لولای دا زکوت نه خرستا مکمل سای کنه کول میاشت لولای وو رژن اخلوستا او درنګ د لمنځنه اخلوستا او یو دا کله چې هغه په په کول لا په ډېر پوښتې ده کنه لکه سبا وړي کوله وړي کوله هو کنه په کولې کولې به یې هو کنه لاس ویلس دلس کوله کنه انتظار وته کې بلوغ تا کنه ا دې ارشي دې پر بیا عذر ده ټول عبادت یې سکت کړی چې سه پر سبا موجود وي کنه المزین اخلوستا ده کوتین اخلوستا ده رژین اخلوستا حج نه اخلوستا کنه چا په کون نه ممتد کېږي که نه هغه د ټولې براتې پر عذر ده او چې په شپه ورځ ناکام وي هلته چې د پر عذر نه لکه خیبه اس کا چیرې یو نیم ځا سړی وکړه چې مکمل شپه ورځ خې بولا ده بالکل کنه 24 غنټه په تیر شوه دا نه ډیر به کنه المدینه قضا نه خلاص ده بل مزه قضا وری او یو هغه چې شپه ورځ خو چلې دلا شي هو کړم یاش نه چلېږي کنه لکه به وشي نه المزه پر حوزر ده خو یې پر حوزر نه ده کوي نه دا صاحب او چې کنه ټوله مې به هوښو کنه بیا هغه کنه هغه به قضا وروړي او یا سه وزر دا کنه چې هغه میاشت کې پیران میاشت کې دلاشي کنه بلکې کولا کې دلاشي لکه جنون او زر بیا وإن فاق المجنون في بعض كذا ما مزا كثير بيدور شلي وانا يسالي بدنا مياشي رمضان پا مياشي كنا شلما ورز پينوشتا ما ورز بلکه بلکل آخری رمضان شر بيدور شلي وانا يكنا حريق شو قضا ما مزا قضا بری د تیرې د قضا وروړي خلاف لزفر و شاهي مر ولا هما يقول الذي فرمای چې لم يجب عليه الاداء لانعدام الاهليه والقضاء يترتب عليه لم يجب عليه پدې باندې ادانه او پدې لونی باندې کای واجب ملي ولای وا پدې باندې رژنی ولنی یا په اتفاق سره جنون د ادا د پر هو زردا لونا اسرائیل زکه چې کنه عقل لري نه چې خطاب ته ونشي کنه چې ته لمیز وکړه په مزوم د ودرېږه کنه سپکا به سره وکړو ژړې شی به ته وکنه اپ دې نه پیږي نه په دا ادا خو نه وه لئن ادا مل اهلیت زکه چې اهلیت په شور ته کنه حق نه پشه چې ادا په دنه ولا زما قضا هو په چا باندې چې په چا باندې ادا وي ور قضا یو رتب علی قضا مرتبه ده په کله په ادا باندې چې په دا ادا نه ولا کنه ادا هم ویل چې سبونه وی چې قضا به سبونه وصار کل مستوعب او کله نو کدا غلې ونای لکه کنه ډکه مشته له ونای کنه لکه پاغه چې رسته په هم ویل چې سبونه کنه چې دا رنګ په دې بعد مشکل چې له ونای په دې بنا رسته ولنا ان سبب قد وجدا سبب د وجوب د پر موجود ده چې دا راوجه به وي اته موجود ده و و شهر چا وجود ده کنه چا میاشت دی میاشت سره بره کېدل دی میاشت سره بره شوی ده په ده بنده فمن شهدا منکم مشاره فلیصم هر ته خطاب ده کنه کیم سا چې میاشت حاضر وي ادر ژاون سي په ده بنده میاشت سره بره شولا په دې مسلمان مچ ده روانای ده و دا خبره چې عالیت په شورته عالیت نشه په شمیت عالیت صاحب لونی شه اهلیت هو کنه فار چا ششتا کنه ول اهلیت به ذمه ته اهلیت هو کنه هغه په سبب د ذمه سره ده ذمه خو سمي شي به ویل ده چې دا یو وسب ته په انسان شي کنه چې هغه د دې پر حقوق لازم وي په دې باندې حقوق لازم وي کنه په انسان سره یو وسب ته کنه چې د دې پر حقوق لازم وي او په دې باندې کنه څه حقوق لازميږي ا چې په دې باندې لازميږي ته فرایض وي ته ویل شي او چې دې پر لازميږي ته حقوق نه سره حقوق ته ویل شي کنه چې حقوق فرایض کوم دې پر سي نه ذکر هر انسان چې پیدا کېږي ذمہ سره پیدا کېږي ا وړي کې ازمه شته و دې کنه لواني ازمه شته هر څه چرسي دنیا ته کنه سوا د حیوانات حیوانات څخه زمان نشته او د هر انسان په چې په دې کې ازموار پیدا کیږي کنه ذمہ وار ده والاهلیت بذمته لیاقت چې دا کنه اې دې ګل یک ته چې په دې بجې رضا لاګو کی هغه کنه هغه په ذمہ باندې وي او ذمہ دشتا ذمہ لري ځکه چې هر انسان د ذمہ سره پیدا کیږي کنه دوی ته به سول ور دي چې له ولای شو او ته یې کچ داغه ذمہ وار پیدا شو دا ذمہ لري کنه او دې لکن اهل دا چې په پر ژړا په لپاره کې بیا په نسې ویل نه په نسې ونه مې پر ونی باندې چې درې ژاول سره بیا چې په دې باندې نیول واجب نه دی بیا منل څه پیدا چې وې منای کړه چې په درې ژړا شته نیول خو میرا په باندې واجب نه بلی ځکه چې کنه خطاب ته متوجه کېدای نشي چې رضا ونسه کنه ځکه چې کنه نه پیږي به یو چې رضا په باندې نسی نه نیول په دې باندې نه فرض به د وجوب څه پیدا شو چې وی چې رجا باندې فرض وکنه اته په فرض باندې څه کې مشکل چې رجا نه خلاص تا رجا نه نسی وی چې وفر وجوب فائدہ ته په وجوب څه پیدا شته په وجوب څه پیدا شته چې په دمن رجا وجب کی کنه په دې لونی باندې په داسې کې په وجب کی کنه چې دنه به د رجا مطلباو کی کنه چې کچېره تو ته حرج نه و په شکنه به دار راون سا او که حرج وې ته په مان سا ووا سيرته مطلوبا على وجه لا يخرج في ادائه چې اگر زړه دې غلې ونی دي کنه چې دای کنه مطلوب ده په داسې طریقه باندې مطلوب ده په داسې طریقه دنه رضا غوښتل شي چې لا يخرج في ادائه چې تنګېږي نه پنیول شي چې تنګې نه پرې ولې شي کنه کچېره تر ریښ وې کنه په دې میاشت ریښ ولې کړه ټوله ډکه میاشت ونای نه وې کنه بیا چې ټوله میاشت رې په تون نرسي کنه دې چې په تون نرسي کنه هنا کامیږي به ون سکنه پاشه به خرج نشتا ځکه چې مکمل یو کول ته میاد ده کنه یو کول ته میاد ده په یو کول شی باندې شدر شي نیول شي کنه کښل ونه کړو شي پینش نه کړو شي کنه هغه نیول شي په میاشت کې کنه دوی به نسیا کنه پیرا به کنه ایسا خارج روایت جوړی دی بخلاف المستوعب په خلاف دی کنه چې ډاکه میاشت ولای وي پابو نبی زکه نو واجب وي چې اخر واجب له پیدا نشته کنه پاشه به خارج ته لازم دی کنه چې ډاکه میاشت له ودای بل سی ود نه له ون بل سی کنه لانه یخرج فی الادا زکه چې هغه تنګی پیدا شه نه فلا فائدہ تایده وجنه پاشه پیدا نشته نه که سبب وجود ده د رمضان د وجوب چې کنه میاشتو او مکلفه کنه زما موجوده ده لونای د زما موجوده ده کنه په وجوب شي پیدا شته په داسې کمیش باندې وجب وي چې ته تکلیف نه نه جوړیږي کنه او که جوړېدو به نه پوهنې وجب وي وتمام فی الحلفیات هدي پیرا بحث پاک ته به شته چې پاشه خلافی مسله ذکر کړي چې خلافیات ذکر کړي پاشه پیرا وخته ا پیرا بخ به وګورې شکنه توضیح تلوي خا به وګورې سره دا مکمل تفصیل په شواده ثم لا فرق بين اصلي والعارضي اذن بعد لمن تب دوا قسم ده يو اصلي ده يو عارضي ده اصلي ده كده شي بچپن نه لونای کنه هر بلې کېدو چې بلې کېدو لونای بلې کېدو او يو عارضي ده چې يو رغ بلې شو عقل لرو دې را بعد لونای شو بدا عارضي لون تب ده نشته فرق مې وندې کنه اپو خلې ونتې پښې مې وندې کنه کچاله ونتې پښې عارضي له ونتې پښې قاعدې له ونتې بیا اول کې بلې کې دوه رغه وکنه رغه باندې را بیا کله رغه به رجانې ولې کنه ورسیا چې تاسو باندې باندې وښې لکه په لونای شو یا خراب شو کنه اذا کا ډکه میاشت کنه خلاصه او کا کام میاشت کنه په دې میاشت چې څو وخت به دور شي کنه رمضان شي پابند شتا او کا ډکه میاشت لوته به نه وچلې دوه کنه پابند نشته او کاسمی دی ونای بیا کنه اقامه نه کنه چر بلکدو یا له وکنه په کام شله ونای ولې ورای چې بلکدو له ونای وکنه ولا نو وکلف ځکه چې وړي کو احسان نه وکلف ځکه چې کبلې دلې وکنه ونای ده نه چې تل مس کړه دانی چې تل ځاني وړي دو کنه رمضان په مندر بسار رمضان کې پر مندر په نیمه رمضان شریف شو کنه په دې باندې شته چې په نیمه رمضان شریف ده کله حادثه ظاهره وته وعکیلا یې وبلغه شوې که نه ته به لمانځي نه کې ته به رژیا نه سې که نه رمضان چې در باندې شي ته به زکوتا پرې کوې حجي نه باکې که نه ثم جنه سې ورای شو خطاب ته شو د دینه بعد ورای شو که نه ایس و تکسی به کچیرې که نه دا کم یاشتو خو تکلیف ته و ته خلوص ته وګډه کم یاشتو بیا خطاب که نه و ته شو دی مکلف شو ده دا که نه په دې کې تول شروع غله ده مکلفین په تول شروع غله ده نه په ده باندې بېرې راشته وهذا مختار بعض المتخرين دغه فرق مختار د زنه متخرين نه کړي چې دغه لري فرق په اصلي لونه باندې کنه نشته کنه هغه تیرې رشې په باندې نشته ظاهر مذهب چې شته په باندې ومن لم ينفي رمضان كله لا سمن ولا فطرا فعليه قضاؤه چا چې نیت کو د رمضان د ټول رمضان نیت نه و لا سمن نه دی رجنیت ولا فطرا نه دی کو جنیت ځکه چې خلی خروق شوک نه امساک پر اجازه د نیت نه سره شرط د نیت نشته وقال زفر يتعدى صوم رمضان بدنيا ته امام زفر ته مې کې چې رمضان لري راخو کنه نیت بغیر او چې چلیږي نیت نه وکړه په حق صحیح المقیم چې تندرست وي بیمور نه وي او په حق مقیم شي چې به سفر نه وي دا ځکه مسنا شول چې بیمور کړه شي یت خلاص کړه دا چې کړه ژوند نه سماین سکنه ا د ي وجه نه کنه په حق شو کنه د رجي په دروغ له و يو چې ساي ري غاي په سرات باندې ا مرض او مرض و زيارت چې خلوص یې کنه خلوص نه موقع ما دا می سپار نه کنه دا و زيارت په کلی شه دا و رمضان پر باندې باندې دا کنه و دې خرو کانو کو د شو کانو کو کنه ا د نيات ضرورت نشته ځکه چې مسمون ده کنه نه دا ځکه خود به خدای رجي دي لعلم ساک مستحق نه ځکه چې په دې باندې فقیر ته رسول لازمي چې په کې بنیاد باندې وي دوه د خای نوم ته وکنه زکوت نه دوی ته وکړه خای په نوم کنه هغه صحیح دی ته صحیح لور لور سره ولنا ان المستحق المساق بجات العباد میر چې خلی امساق نه دا کنه رضا خلی خلینا بدر چې خروق شپ نو کو صحبت نو کو دند رضا امساق په لازم نه په طریقه د عبادت باندې کنه چې وی به د خای دې پر هغه امساق د خو ډېر خلک دا چې کنه خلک ورې د خلک شکلو کو کنه یا ور لیانې وی یا میمی نه کنه څه کوي ته رسان وی دي ولا عبادت الا بنیت نه شي عبادت مگر پنیا سره نیت په تګو کنه شا د خلیم سات کنه د خلک کنده کړه شو کنده کړه صحبت کنده کړه کنه او نیت نو دغه ته رسان شي ته لا په د خلیم سات نه راځم امساک په طریقه د عبادت سره په لازم ده کنه آیم سات لازم ده چې کنه اتره کنه ژغه ته ویل شي دا نه راځوه او په نصاب مور کې سوا ا دې کنيات موجود ده کله زه کوته نیت نو سره د کې نیت وو کنه ا دې نیت وو کړه چې لله الله دې پر کنه ا خو دې پر درکو هو دوا وي پښې یو هغه چې په دغه نه فرض یې ورکول او یا هغه چې مستحب یې فرض نه وي کنه کنه هغه چې د فرض کنه بیا خپل معلوم ده په یو لفظ زکو سمره د خپل نه رجوات معلوم ده ته ته دا ته ضرورت نشته کچې دا په یو لکه د مری پیچې د ازو کو ته پنیا در کوم او د بکی د خای په نوم در کوم کنه خپل بندر جواب دی خلی دا وکړه چې خدای په نیت ته وکړه چې الله پر نظر کوم په هبات انصاف شو وجه وجه ته نیت القربته هغه که موجود ته نیت قربت علامه مره چې زکات بنا پر چې په زکات څه تیر شله یو ری فقیر ته ورکوي کنه کدا وکړه چې هبات او د ته هبه په نیت ته صدقې په نوم نه ورکړه هبه منه خو کنه تخفیه ته ویل شي تخفه خو صدقه نه وي تخفیه دا څه کنه وي دونه خلک ته پلوټو کړو ته خلک یې خو صدقه نه ده کنه ویل چې کنه فقیر ته کنه هبه صدقه وي یو ورته خور سړي ته ورکوي غریب سړي ته ورکوي کنه علي که کلوم دې هبه وکړي کنه صدقه وي ځکه چې هبه دا هبه هبه ته ویل شي کنه چې مقصود پاس راکړ دې منفعت دنیاوی وي چې چا ته هبه ورکوي کنه مقصود د وینا منفعت دنیوي دنیا کا څه ګاټه وټه پر مقصود وي کنه اې دې پر ته قاور کوي تعلق په سره مضبوطېږي په هبه سره کنه یو ته ورسې دوست ورسې کنه ته خپل سره ورې سره دوستي کړه کېږي پر ګرځیا کړه کېږي سبو ته کنه بیا تو اپیژ نه کنه ا ت و س خدمت من پیش کنه بیا دوستی مضبوط وی تعلق مضبوط وی او په صدقه شه مقصود د دلا پک رضا وی فقراء ته چې څور کې کېږي کنه فقراء وینا کنه هي نه چې دنیوي منفعت تقاضې کنه او نیتینه یې خلق نیوي چې د دنیوي منفعت پاتې راتلې په فقیر پره پر ته شي ته دولت ډېر ده ته کرا شي تا کنه او غنی ته چې څه کې پرې تر کوي کنه مقصود دې کنه هغه مقصود هغه دنیوي منفعت په شي کنه نه دا اگر کا هباد وکنه خدا صدقه د هبان وه د صدقه وه ا د خیر په رضا نیت څه پشه دمر خبره دو چې دغه تمیز نه پوښو کو چې د یو لکه دمر زکوت دي د دمر صدقې دي کنه اې د ضرورت څه ځکه چې بیا خپل مالی به دي او یې مشته سره څنګه بالکل نیت ونه دی کنه خدای پاک دغه سړي کنه بالکل نیت لري ځکه نه هلي خالق نو کو شوق نو کو ټوله به ته داسې ګرځي کنه نه دې رجې نیت او نه دې متولې نیت کنه اې دې نه عبادت نه جوړيږي البته دا غسول بر دی ای به هوښه په صحیح کنه مسله باندې دا پته سنه ولګل چې د نیات تیرې ژې نشته نو خوندې ویلې که چې مور ژې نیت نشه یا مشته یا مې نشته که نه دا په دې ویل خمر کوي ستا چې مسلمون ده رمضان هر بوند ده او مسلمون چې کړه په دا باندې رمضان بوند شي ظاهره ده که چې مسلمون ته دا قضا چا به کنه رژان شي نه دا د ټولې رژې وي کنه او نیت ته موجود وي دا پته سره ولګی دا چې دوی نه کنه لا سمن ولا شترا ني دي رجين يسا وني دي كوجين يسا دا سنة پتا ولا كده ظاهر حال خو د مسلمان دا تقاضا کو چا به کنه هرجان سي دا به دا سرات وي مثلا دا سرات وي په اصل شي نه جوړي کنه لکه دا به یو قسم یا ډرور یا ډرور لکه چې رجن نه سي کنه کنه دا سه فسقونه فجرونه سړی وو چې کنه میږي دلا وو چې کنه نه را رمضاني به چې رمضان به مونږ به پنجاب ته ته لوړو کنه رژه به نه نیول کنه چې موږ خو رژه نیوای نه شي ډېر کنه تر سر ګاډي چلوي کنه نه را رمضان به رژه نه نیول کنه دوه تر رمضان چې پکې شوی دا کنه دا سه به بوکه وند سرایو لا وبلی وند سرایو کنه خالي خراب شو نو کو کنه او چې تا د رژه به چې تا دیولې نه دی کنه دا به هغه سړی وي ایم بترک مې نشي ویل کنه چې دا غا درې ژې ونی ولې کنه چې څه پر دې پاته نه وی لګولې چې مدن یاد ترې ژې و کنه دا ژې نه دي ومن اصبح غیر ناوین لسوم چا چې سبو کړلو نه نیت کوین کا دې ژې دوتا بشتلا کې ساده کنه سبو یې کو که دوی که چې رضا نه نسو بس رضا نه نیولا کړه چې سبو سبو شو که خپل چای ته لور نشته مشه وکړه فاکلا لا کفاره ترې په د کفاره نشته هند به خلیفه را مولا وکاله د پر علی کفاره ته چې په دبو نه کفاره شته په ته پونه وشتله لانه يتعدى بغير نيت نو ځکه چې د پر باندې خو به د نیت نه د کېږي چې په در 14 شولا د خلیه باندې کنه دا درې راوه یا ته نیوی کړه امساک رو ارورا سولو کن نیلا سے بجی رسے کنا خالی دیگه تا انتظار وو دیتا ضرورت وو چی توی چی نیاتو کا سریا رجا در رمضان در نیاتو کدی رجے کنا دیتا انتظار وو او چی خلوق چوگه پشو کرو کنا بینا کی ساوی اصلا کنا پیتا پا منو شره فسوالا کا غاسب الغاسبه او کدی زوان نبادا دا غاسب نیاتا چلیلی نیات کنا نکو رشه خلوق کانو کو شو کانو کو خوی چی مو نیات نسر رجے کنا رجا ننسو ننسو کنا چې په مزول په مدرتور شو کنه اذن ابا د خلق شي وکړو هیڅ به کنه دا رجال نو متکړه ځکه چې اس کریات وکړه دا رسول رجا کوله کنه وای چې اس به خلوص ته کفاره نه میر وای چې کنه چې څو وخت کارو شو کو کنه دا رجا شتنه دا رجا شتنه رجا نو متکړه دی وی چې فساره کا غاصب غاصب دا چې زوال نه مخ مخ کنه رجا متکو دا سره کا غاصب دی غاصب چاته نه شایو پراولو غړې د نو پر ولا کنه دا غصب سبب د زمان په دبو نه کنه د زمان رغلو دا څنګه چې باس یې ولا کنه د دش ولا کنه په دې زمان رو یا به د غړې تر سوي یا به د غړې کې ماتر سوي کړه کړی وکنه اته سره د غړې وا په لو شریغه وا په دبو نه بل یو رغلو کنه د غصب نه کنه د غړې چاو پر ولا کنه و ايه كان حلوكا كرلا كنا انا وركا شلا زيا شلا تو ته دواړه کنه اختیارات دي که خپل حساب برنسي خپل زره ولکه چې تور نه پرولي وکنه زه زمانو پیره تو نه غوړه او که هغه خپل زره ولا کنه بل هغه په دې نه تو زړه شکر سوالا چې تو مسره سکور ده مخه توره غړی نو پرولي مخه دې بچنه پرولي و په دا باندې تو نه زړه شکر ځکه چې وته ویل شي کنه چې کتون وایو نه پرولي کدای شي چې د موتر سولي وایي دا غړي د موتر سولي وایي کنه او چې تونه وپره ولا به کنه هلو کده کړه دای خو دې کنه ا کور نه اختیار نه وي اساس سړی کنه دا یې کدا سم راځو کنه چې رضا امساک تر چې ولا دا کنه هر تند کړه شو تند کړه کنه او ټیم پوت دا کنه و ته په داسې کنه انیات مقاده وي اساس کنه هر ته ګورې نیات مقاده هر پکړه ولا به حنیفه رملا ان الكفاره تعلقت بالافساد امام نه چې کفاره تعلق دی د رژه متول چې رژه متکه کنه کفاره تعلق لري د افساد سره چې رژه متکه کنه کفاره وته در بسې کنه د رژه وا چرته دې سړي کنه خلی امساک ته خلی امساک خو رژه ته نشي وته ولادیت هو تو صاحب پرو درې څه کنه نه رژه نه نیولې کنه خروج شو کړه دا کنه وهذا امتناع د خروج چې په شو کړو کنه دا رژه متول نه بلکې دا د رژه نه زور نیول دي کنه چې رژه نه زور نیول چې نه یې سکنه او چې شي ته کنه حیز ولګي پر رمضان شي او نفوست یا کنه بر بچه پیدا شي افترت رجا خود به خود متشلا وقضت وقضا بروري په حیزا باندې کدا شته چې سیور دې کنه حیز شي ځان وسی پر فساد باندې بخلاف صلات په خلاف ته منځنه چې مدینه شته باندې لانها تخرج في قضايا ذکر چې خرج وته په قضا شي کنه نفاس پوجدې وندا کدل شي کنه حیز وی پوجدې وی کنه د حیضا چې پوکه سره لرو دا به کله خپل بند سره پوت ورده امساک په دې واجب ده وقال شپیرم چې لا واجب امساک امساک نه واجب شاده و نه امساک ته وکړه خو کړه خروق شي کوی په ګورنګور نه دي ولا الحلف كل من صار اهل للزوم په دې خلاف نه کنه هر څه چې د لزوم اهل وګرځي اول نو په لازمه خو په دې ورشه په لازمه شي لکه نه بلغه بلغ شو لوانه یې رخ شو ا ر ج د و ر ک ن ا شکل جوړول د ر ج و ر ک ن ا مشابهت کړه دا خلیفه د ر ج ن ا ر ج ن د خلیفه د ر ج ن ا او خلیفه پاره چا باندې چې په چا باندې اصل خو وی کنه په دې باندې خو رجا ونه کنه په دې به سفر باندې یا په دې حیزا باندې یا په دې نبرګي باندې کنه په دې اصل نو به تشوار سم نه فلا يجب الا على من يتحقق الاصل في حقه نو واجب دې مگر پیګه چا چې په چا باندې اصل کنه موجود وي په هغه چا باندې اصل موجود دی په حق شه لکه مفتر په کول بونه یو سړي رجا شته نه ولې دا بیا موته کړه په په کول موته کړه کنه دا سړي چې اسمه اسه موته کړی دوی سنره خروب چورته ورته ځه کنه رجا موته کړه خو بکره بیا به کړه خپل باندې سوتی ځکه چې په دې باندې اصل او اصل کو نشته ختم شو تشبوه به کو او مخت ان یا کړه په خطیب باندې موته کړه په خطیب باندې رحمت لیکنه او د سینه خلې مې درې کې یبه د عاص لوړ لیکنه دا سنوي که چې زه موت شلایس کړ زور خو مړ کا هروکینه شوکینه وکنه دا به تشبو کو ولنا انه وجب قضاء لحق الوقت الى خلفا دا تشبو چې وجبېږي دا په دې باندې ونی چې په دبون اصل وو ځکه کنه اصل یې سنشته په د خلیفہ دی کنه دا د حق ته واجب چې د رمضان سیر رمضان د رمضان شپې ورځې کنه اې د حق ته واجب نه دا وجبې دی وجه کنه پیرکو کې د حق ته وخت نه لا خلفا نه په طریقه د خلفا سره کنه چې رجا رشنی ولا د رجا کنه خلیفا چې تشبو د هغه وکا لأن وقت معظم ځکه چې رمضان دا کنه معظم وخت علا په بندګونه باندې رجا فرض کړی دی او ټول د ریو رجا نیولې دي کنه او تخرب شو کې کنه ای وخت لا تقاضا دو چې تبا خلک کنه خیر رجا رشنی ولا کنه خرب شو ما کا سور ور دې دي چې به حیزاد حیز په حالات شي نو فساد نفاس په حالات شي خلی اسه خیال نه ادا غلط موندا چې چود نور خطل یې زر دې کنه پښما یو خو چې خو کنه یو غنټه وخت پته په غړي خطو دا چې پښما یو خو فاذا هو قتلا صبرې ک چا پټ کنه سوجر خطلی و یې سبو نه بعد خروج شو کړه دا یا به شوق پته رب نه افتر رې مو تکړه وهو يرى ان الشمس قد غربت وهذا دا کومه چې ورمسه غړي به دوه ورځې و ورمسه غړي به شوي دوه ا د خیال ده چې ورمسه غاډي به دو فایان ما نو دی به امسک بکیت می دا به کنه امساکو د پوت ور به امساکو کنه اگر کله ځانه کې کړه خو به باندې ستی قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن د پوره تیر کولو د کنه حق وخت په انداز ممکن مونږ رضا خو نشي ولا کنه خو تشبوه وکا او نفي نه تهمت یا د تهمت حق نو دی پر کنه چې څوک دا ویل چې دا خو رضا خیر درې ځان نه سکنه اگر کته خطیش وي دوه کنه اې دې وجه نه خپل باندې ته کړ چې ته ماتر باندې ولاګړي والي قضا په د قضا دو قضا به وروړي لانه حق مضمون بمثله ځکه چې رضا د یو پیر ده یو حق ده چې زمان یشتا په مثل سره دې کنه قضا شتا په باندې پیری پر کېږي کما فی المریض والمسافر بموت نه وسی علي کنه چې کله ریښ به ونسی به سپال ته نوسی به کنه فوکیم شي به نوسی ولا کفاره ته کفاره نشته دا څه چې چک شو دا کنه او دا دغه غریب ګمون دا چې چو دا کنه چو دا نه دو یا شپه دو غریب ګمونی دا غریب بیا کتلی وی کنه خو په غریب خط شو دا یا غریب ویلوړه دو یا وریز وا کنه ستری مری پاتن نه لګی دا کنه درنګ د بل کوشش کړه دا چې کنه ورمس لګا کنه جنات په سره نه غریب سره کنه شاه کنه لأن لم تكثرت دا غدا مو چې بی احتیاطی خو شو کنه بیا ختیتی وکړه که لشکې په دینا کو شرد کړه وایي لشي که نه صبر یې په دینا کړه وایي هغه ته پته لګولې وایي پته به ته لګولې وایي که نه ښه هغه بیا احتیاطي ولا کړه جنات صاحب شي وفي قال عمر او په دې وکاش عمر فاروق صاحب دې پامونه وکړه خبره وشله عمر فاروق صاحب مؤذن ولړلو اذان دې پره ددا کنه شربات ترور شو رمضان دا کنه وكذا يوم من علينا يسير والمراد بالفجر الفجر الثاني مراد چود افجر افجر سنی مراد کنا وقت بینا فی صلاته